نهایت عزتمندو مشرانو کشرانو دا موقع دا اجتماع د ختم قران په سلسله کې چې یو روح مسلمان د الله رب العزت د ګران کتاب او محبوب کتاب عزتمن کتاب قرآن مجید حرفن حرفن کلمتن کلمتن د اول نه تر اخره پورې په خپل سینه کې ځای کړی دی دې ته ځای ور کړی دی د خپل زندګۍ صحیح سه په دې باندې لګولې ده د الٰه العالمین په دربار کې سوال دی چې د مور او پلار څنګه تمناوي چې زما بچي زما د سترګو یخواله وګرځي د دا بچي ورله الله په دنیا کې د سترګو یخواله کی او هغه ورځ باندې چې د نیک عمل نه سیئه کې دینه سوا بل څه پیدا نه ور کوي الله دې دغه معشوم دغه بچي او د دغه مهنت سبب د شفاعت او شفارس وګرځي امام غزالی رحمه الله داغنا یو شاگرد فارغ شو یو طالب العلم فارغ شو هغه طالب العلم چې کله فارغيږي د دې استاد ته یو خط را لېږي چې خپل علاقې ته تللی او دې استاد نه مطالبه کوي چې جی ما تر زندګۍ تیرول لار وخایا طریقہ سلیقہ چې زب زندگی څنګه پیروم نو یو خو آسان جواب چې انسان خپل استاد ته ګوري داغه شان او شوکت ته ګوري داغه سیرت صورت ته ګوري هغه ته زندگی تیرول وی لکه صحابه با دغه لنډه اشاره کوله کولو مثلنا زمون په شان وګرځي خو هغه نن مونږ نشویلې او په هغه سلف صالحینو کې او دغه خلک طالب العلم فارغ شو سبقونه استاد نه یاد کړل وی جی ما تا تر لشل کاله تیر کړل ما خو تاسو کرامت اون لیدو د علما او بزرګانو کرامتونه عزتونه کشفونه ما خو تاسو کرامت اون لیدو استاد ورته یو عاجزانه نظر سره وکتل وی بچیا بیشکا زما کرامت بتا نه لیدلې او دارا توایا د لشل کاله زندګۍ کې دا زمانه یو قدم خلاف سنت لیدلې چې ما په دې زندګۍ کې یو کار داسې کړی وي چې نبی له سلام نو کړو ما کړی وي یا د قران سنت پاغه باندې حکم نو او ما هغه تراتل کړی وي وینه دا چې کار په معنی دی لیدلې وی بچی هم دغه کرامت دی هغه علماو هغه سلف صالحین او هغه بویل شو کونو مثلنا وخت ردلو سره معاشره بدلیدلو سره ذهنونو تبدیل کېدلو سره د انسان ضمیر هم بدلیږي عقیده نظریه سوچونه او فکرونه هم تبدیلیږي د دې امام غزالی رحمه الله صدا خپل شاګرد وی دی دا چې یو طریقه را توخه یا غوته اوږدا وصیت نامه لیکلی و ډېر خسته خبرې کړې وی یو قول او یو مقوله پکې دا و یو انسان ځان ستړی کی او بیا چې د علم کوم مقتضاوی باغې تلل نوي نو دا ځان له خپل حجت کتلی په ځان باندې حجت قائمول دي ويا بني العلم بدون العمل جنون والعمل بدون العلم لا يكون بچی یاد ساتا علم بغیر د عمل نه دالې ونتوب دی او عمل ګره بغیر د علم نه کیږي نه نو علم د پار عمل او عمل سره علم دا دوار یو بل سره لازم ملزوم دي چې علم خوشي هغه نه پس پکار دارا چې انسان کوشش دا وکړي چې په هغې باندې خپله زندګي جوړه کړي د عبدالرحمن بابا یو شعر دی وای کوم قاری چې بې عمله قرآن لولي کوم قاری چې بې عمله قرآن لولي دی په مثل دی ګران قرآن دام دی د مارغانو کې یو مارغه دی هغه ته دیګرام مارغه وایي هغه دی ګران مارغه سر کته کړی وي سترګې پټې کړې وي مراقبه کې ځان مشغول کړی وي او په خوب اواز باندې په خپل جبه کې قران لولي چې کله دا اواز مارغان واوري دا د مرغې غیر چا پیر راټول شي په دې کې لوی لوی عجوبې په مرغو کې الله پیدا کړی دي علامه ابن جوزی رحمه الله او دار علامه زهبی رحمه الله لیکلی دي دا تقریبا د 242 هجری خبره ده وی وم رمضان او په سعودو خلک په دې خبره باندې شهادت گواہی ورکړي یا خپل تاریخ کې لیکلي دي ظاهر باطن دا دواړه یو کوي په خوله یو سوي په زړه کې بل سوي په دې الله خپکیږي یو سحر دا اوازونه وکړل بل سحر بیا رااله په سعودو خلکو هغه اورېدو هر چا محسوس کول او بل یو عجوبه دا و مصر کې او د نیل په غاړه باندې یو غر دی او په هغه غر کې یو اوچت ګډ دی چې هغه کې یو خاص ځای دی د مارغانو د پسرلی په موسم کې یو لوی سیل راشي چې تر نن ورځې پورې وایي هغه کار کېږي خلک ویني هغه ما ګډ ته یو یو مارغه ورځي هغه پسې د خپل مخوکه په هغه باندې داسې ټکې ټکې وهي وهي ټیم تیر شي کم وخت مقرر یا بیا را واپس شي بل ورشي بل ورشي په دې مارغانو کې یو داسې وي چې هغه د مخو کې نټینګ شي اون خلی بس هغه ځای کې وزر په تړپای او نور ته روان شي کال کې یو پیر دا خامخا کی کال پس دغه مارغان بیا راشي داغه هغه اډو کې باندې سره ختی وي یو ته بیا خلا شوی او چې بیا ډلې ته رسېدلې او هغوی په مخو کوټه کولې او بیا یې واپس هغه ګټې ته رالېږلې والله عالم و چې په څه وجه کېږي لیکن دا د الله د مخلوقاتو عجایب غرایب دي دا کم آیات چې زما سترګې ته ولګېدلې یا معاشر الجن والانس یا معاشر الجن نو هغه مرغې هم دا اواز کړی یا معاشر الناس اے د خلکو ډلې اتق الله د الله نه يرو کوي نو دیګران مارغو عبدالرحمن بابا وی چې هغه قران شروع کی په خوب आवाज باندې نور مرغې ته غیر چا پیر راتاو شي ترونه ښکته کړي او دې نور مارغان وی کې دې مراقبه کې تللې او دیو ته پترس کی ګوري چې کم پکې غټ وي د دې سود کیږي باغور غټه شي هغه وګوري نو کوم قاری چې به عمل قرآن ولي به په مثال دیګران قرآن دان دی قرآن د دې لپاره استعمالي علم د دې لپاره استعمالي چې ګورما د چانه به سوال ما سو زما عزت کی سو زما خیال وساتي د علم مقصد چې دا شي نو القرآن حجت لك او عليك د دې د پاره نوی په د باندې حجت شي نن موږ وایو دا چلې دا چلې زمانہ خراب شو زمانہ نه ده خرابه نبی علیہ السلام چې په کوم اخلاق راغله او په کوم نیات او اعتقادات راغله که هغه عقیدې او نظریې نن شروع شي سلف او صالحینو زندگی نن خلق خپل کې هر څه په خپل بدل شي معاشره په صفت تک دا خو زمانه په صفت موایي او یو شاعر وایي وای د ظالم زمانه د لاس جاړما او هغه خلق دی خدای راکی چې غواړما ظالم زمانه نه نه نه حدیث کې راځي نبی له سلام فرمای الله فرمایلی حدیث قدسی دی لا تصب الدهر انا الدهر بيدي الامر اقلب الليل والنهار تاسو زمانه ته کنځلې مکوئ زمانه زما پلاس کې را ز اعلی بدلوم را بدلوم ما چې کوم شعر ذکر کړو هغه سالک وی یعیب الناس كلهم الزمانا وما لزماننا عیب سوانا خلق وی زمانہ داسې شو زمانہ داسې شو په زمانه عیبونه لګي وما لزماننا عیب سوانا زمانه هیڅ عیب نشته سوا زمونږه زمانه عیب څوک دی مونږ په خپل نعيب زماننا والعيب فينا ولو نتقى الزمان اذن هجانا من پخپل بس کو او وای دا زمانہ خراب را زمانه خله باندې را که زمانه خبرې کولې شوې زمانه به مونږ ته ویلې انسانا کې تورا ته په ما باندې ولو نطق الزمان اذا حجانا کچری دی زمانه خبرې شروع کړې نو زمونږ په سیبا کې څه ډېر کوي او مونږ باندې په تهمت نوایي ذئاب كل نافي زينات فسبحان الذي فيه يرانا ټول د انسان په شکل کې شرمخان دي الله ډیر عظیم دی بیا موږ صبر کوي شرمخ چری د بل شرمخ وخه نه خوري لیکن دا انسان دی چې د انسان په غوښو لګېدلی او بیا وایو دا ټول د زمانې فساد دی نه نه عیب په مونږ کې خپل دی الله رب العزت دی زمام د عقیدې او د نظرې اصلاح وکړي صحیح نیت اخلاص دی الله زمونږ نصیب کړي او تاسو د ټولو او د لپاره دې الله ذریعہ مغفرت وګرځي نور مفتی شریف حسین صاحب بارک الله فيه وفي علمه وفي عمله هغه راغلي دي تفصیلی بیان دا وایي کې زما په دې خبرو اراده نه و مولانا عبد الباری صاحب بارک الله فيه دا وی دا خاص دو الہ العالمین دې دې بچی د پارم ذریعہ د سعادت وګرځي او د والدینو د پاره د ټول راتلونکو او راتلونکو لپاره دې الله رب العزت کامیابی او سعادت دې وګرځي اقول قولي هذا